بسم الله الرحمن الرحیم سورہ یوسف مکی سورت تے ایک سو گیارہ آیاتون دی پکے دولس پکے رکوگانی دی دا د سورہ ہود نه پس نازل شوه دی په حالت جمعی کې دولسم نمبر سورت د قران دی په حالت د نزول کې 53 نمبر صورت ته قران دی حالت جمعي کې دولسم دی په حالت د نزول کې 350 نمبر صورت د قران دی رب دې ما قبل سره سره چې الله تعالی ویلي دي کلن نقص عليك من انباء الرسل او قصه یوسف علیه السلام هم د انباء الرسل نه دغه څه په سوره هود کې امر بالصبر او قصه د یوسف علیه الصلاۃ والسلام ظاهری کې تنه صبر دغه څه بیان کړی دی الله تعالی دغه قصص د پاره دی چې ثابت قدم شي کلک شي دا زړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام موضوع د صورت سره اخبار النبی د بعض مغیباتو نه چې هغه دلیل پر رسالت د نبی دی اخبار نبی یعنی خبر ورکول د نبی بعض مغیبات مبارکه چې هغه دلیل پر رسالت د پیغمبر دی دلته شان نزول د دې صورت سو شان نزول دا دی چې يهود د حضور علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو کو چې اوخای چې یعقوب علیه صلوات و سلام د شام نه مصر ته ول راغلو یعقوب علیه السلام د شام نه مصر ته ول راغلو او د یوسف علیه صلوات و سلام واقعیا صدا نو دا صورت الله نازل ک سلور آیاتونو نه علاوه ټول صورت مکی دی الف لام را بسم الله العالم الغیب مجملا بسم الله العالم الغیب ان انزلناه قرانا عربيا فتاکیک سره مونږ نازل کړي دلته قران عربيا فعربی جبه کې نو مونږ ویلو پاسماء القران کې چې د قران کریم کله مونږ سلو نه زیات نمونه بیانول نو یو پکې عربي نوم یو مؤید دې ځای نه ملاویږي دا دلیل تاسو هغه وخت کې پیش کړو او بل چې نو بیا په دیار لسمه سي پاره کې 102 نمبر آیت په سوره یوسف کې التم د قران نوم شته نو قران عربیا لعلکم تعقلون خایږي چې تاسو کې عقل راشي نحن نقص عليك احسن القصص مونږ بیانو تا تا احسن القصص اغا کل واقعات بما وحینا الیک هذا القرآن په دې چې موږ وحی کوو تا ته دې قرآن دا قصه قصص کچري په فتحې د قاف سره وی نو دا مصدر دې په معنی د بیان بیا به د احسن القصص معنی سوي خ بیان او که قصص په کسر کاف سره وي نو بیا به معنی سوي بیا به کیسا کیسا وان كنت من قبلي لمن الغافلين اگر چې وي ته مخکې د دی وحینا د دی قران نه د غافلانو نه قران نه مخکې تا ته سپته نه و اذ قال يوسف لابيه ابي پلار څوک دی يعقوب عليه السلام د يعقوب عليه صلوات و سلام ذکر په قران کې په صراحت سره لز ظاهر راغلي دی يعقوب عليه صلوات و سلام تذکرہ قران کریم کې صراحت سره لز ظاهر راغلي ده سوره بقره کې آیت نمبر 37 آیت نمبر 133 آیت نمبر ایک سو چالیس سورہ نام کی آیت نمبر پچاسی مریم کی آیت نمبر چھ سورہ انبیاء کی آیت نمبر بہتر سورہ نساء کی ایت نمبر ایک سو تریاسٹھ سورہ یوسف کی آیت نمبر چھ ایت نمبر اٹھتیس سورہ سات کی آیت نمبر پینتالیس دا د یعقوب علیہ الصلات والسلام نوم قران کې لذا استراحت سر راغله دا د شپږم زوی نوم یې سو زلوبون وم زوی چې ونو دان اتم نفتالی او نهم چې جاد لسم اسیر یو لسم بنیامین دو لسم یوسف علی السلام دا نمونه دا سکر ور راحل نه دیو راحل د لیان چونو لزامنو د راحل نه دا دو زامنو یو بنیامینو یو یوسف علی السلام قال یا بنیا ورتوی چې ای زما زوی لا تقصص رؤیا کا م بیان ودا خپل خوب علی اخوتک دیرون خپل تا فیکیدو لک کیدا دا مشران لسرونه چو رمبنه مور نو چې دا غینوم سو لیا بنت لسان لیا بنت لسان دا غیر وفات نه پس یعقوب علی السلام دا غی بل قور وراحیل راحیل هغه سره بیا نکاح شو نو راحیل چې وا نو درې چې ورته وادو شو نو بنیامین د بنیامین په پیدایش کې د وفات شو چې بنیامین پیدا کېده دا مړ شو فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین پتا کې سره شیطان انسان د پاره کار دشمن دی ان شاء الله مزنه وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث همدارنګ امتحان واغست مونږ استا رب استا ويعلمك څنګه امتحان استا واغست بالمناسب العاليه الطاهره ومناسب عاليه او طاهره وباندې ويعلمك من تاويل الحديث او تعليم درک تعالی من تاويل الحديث په تعبیر د قوبونو باندې ويتم نعمته عليك او تامك خپل نعمت پتا باندې وعلى آل يعقوب او په آل يعقوب عليه السلام باندې کما تمها علی ابویک لک څنګه چې پورا کړو ستا په مور او پلار باندې په تحقیق سره په یوسف علی السلام او پرونو داغ کې ربط خو ما قبل سره دغه شو چې هغه کې د یوسف علی السلام واقع چالو او د کوم د یوسف علی السلام واقع چالو نو فرمای لقد کان فی یوسف په تحقیق سره په یوسف علی السلام او اخوته او پرونو داغ کې آیات للسائلین نشانات د پاره د سوال کوونکو آیاتن س نشانه وي د پاره د سوالګرو چې څوک سوال کوي اذ قالوا ليوسف واخو کله چې وې دی چې خامقا یوسف علی السلام او رور داغ احب الى ابینا هغه ډیر زیات محبوب دي زمونږ پلار ته مننا زمونږ نا ونحن عصبه او مونږ یو لوی ډلې یو لوی جماعت یو نو موږ لوی جمعه کې عصبه چې ده په عربي کلام کې د پنځو نواخل تر لسو پورې جمعات باندې دلالت کوي عصبتون د پنځو تر لسو جمعات چې وینو دي ته عصبه وي نو دی وی چې موږ خو یو لوی ډله یو لوی جمعات یو او زمونږ نه ورته ډېر ډېر زیات خوګ دي ان ابانا لفی ضلال مبین پتا کی سر زمونږ پلار چې ده لفی ضلال قامقا په گمراهی کې ښکارا کې پروت ته اقتلوا یوسف دا دا اراده د قتل د دې د نبوت د نفي لوی دلیل دی لکه کباز سوکوي چې دا د یوسف علی السلام رونه چې دا انبیاو د یعقوب علی السلام ټول ځامن چې دا انبیاو موږ ورته وایو دا اراده د قتل چې دا د نبی د نبوت د نفي لوی دلیل دی کدا انبیاوي نو دوی به د اراده د قتل کولا دا وی چې قتل کیدل لاره نو په دې وجه باندې هغه خبره بالکل غلطه ده چې یو سړی دا وایي چې دارونه انبیاو انو اقتلوا یوسف قتل کی تاسو یوسف علی السلام لرا او اطرحوه یا اغرزوی ارضا داس زمکه کی یخلو لکم وجو ابیکم چی آزاد شی ستاسو دا پارا مخ ستاسو دا پلار وتکونو من بعدی قوما صالحین او شیو تاسو پس ددغنا قوم صالحان صالح قوم بشی قال قائل منهم دا قائل پدې کې سوکو دا چې کوم دا خبره کوله دا مشرور دی چې نوم يهوداو ابن کثیر وایي چې نه روبېلو ابن کثیر وایي چې دا قول د روبېلو او عام مفسرین وایي چې نه دا قول دی يهوداو لکه شیخ القران رحمت الله علیه هم وایي چې دا قول دی يهوداو قال قائل منهم په مونږ باندې اعتبار نکي علی یوسف لا تمنا امن والنی په مونږ باندې اعتبار نکي په مونږ باندې په بارد یوسف علی السلام کې و انا له لناصحون او مونږ دلرا نصیحت کوونکیو ارسله معنا اولیګ دلرا مونږ سره غدن سبا يرتا ويلعب چې دې خو خوري يهوداو دا نور چې څومره وکنه شمعون وغيرها لوزونو دا ټول چونو دا ورته الله تعالی په خوب کې لس شرمخان خولو یعقوب علیہ الصلات والسلام او د مصلحت د وجه نه هغه دې ذکر نه وکړي ابن عباس رضی الله عنه دا قول له تفسیر قرطبی راغسته دی قول د ابن عباس دی روایت د ابن عباس نه دی تفسیر قرطبی راغسته چې دا لس رونه ورته لس شرمخان په خوب کې قول شو نو الله ورله بادشاہي مو ورکړه کنه د مصر قطفیر کوس شو د بادشاہ شو دغه سي الله ورله د مصر هغه سلطنت مو ورکړه پاغي کې بیا الله تعالی حسن هم دل چې کوم ورکړو نو هغه مخکې روایت را روان دي ذکر کوم درته چې حدیث کې سره راځي هغه حسن هم الله ورکړو ان دا ارسه الله ورکړو نو زکه نو فرمای او دا د چې وی چې دا بشر مخ به وخوري نو د چون کې دا خوب لیدل او ګینه د شر مخ سره تواسه تو چې وړو کې بشر مخ خوري وانتم عنه غافلون او تاسو با د دن غافلې قالو نو دی ورته وی والله قسم دی په الله باندې دې کې والله مقدر عبارت نو دوی ته به هیڅ نه وی معلوم نو او حینا الیه مونږ یوسف علی السلام ته دا وحی وکړه چې لا تنبئ انهم خامخاتب خبر ورکې دی رونو لا بامرهم په دې معاملې باندې د دې تفسیر کې دا لیکلی چې د دې معاملې حکم دې ته د ته دا خبرو شو چې د دې معاملې خبر به ته او ورځ دی لور کې او دې ته به هیڅ معلومات نه لامرهم هذا حضرت ابن عباس فرمای چې مصر ته درسیدو نه پس الله تعالی یوسف علیه الصلاۃ والسلام د وحی په ذریعہ باندې منع کړو چې دا خپل حال با خپل مور او پلار ته نه وای اچا ته دې خبر نه ورکې وحی په ذریعہ تفسیر قرطبی دار اغسته کور ته خبر نه لیږي لکه بعض خلک ودا اعتراضو کی چې یوسف علیه السلام دا سلويخ کاله پټ بیاولیو چې کله دې د مصر بادشاہ شو یا په مصر کې دته وزارت ملاو شو نو پکارو چې بیا مور پلار خبر کړي وي انو دا الله د وحي په ذریعہ باندې دې منع کړو نبیو الله منع کړو امام قرطبي رحمت الله علیه اگر هغه ستیدا روایت او د ابن عباس نه دا قول نه واو حینا الیه لتنبئنهم مونږ وحی وکړه دته لتنبئنهم چې تبقامخه خبر ورکې دی لا بامرهم چې دی ډیر زیات جړل قالو یا ابانا نو وی چې پلار زمونږ ان ذهبنا په تحقیق سره مونږ تلیو نستبقو چې مونږ یو بل سره تصادق تسابق یو بل سره منډه والے یو بل سره د منډو مقابله وا نو وترکنا یوسف عند متاعنا او پرې خو د مونږ یوسف علی السلام د خپل سامان سره د پارسل یحفظه چې د حفاظت کی داغه په هغه کمیسیو نو په دروغ وینو باندې د دروغ وینو باندې هغه ګند کړو قال بل سولت لكم انفسكم امرا یعقوب علیہ السلام ورته وی بل سولت لكم بلکې خسته کړو تاسو د پاره انفسکم زانون استاسو امرا دا معاملہ فصبر جمیل فصبر چې ده هغه ډیر زیات خره عندي فصبر عندي جمیل صبر ما د پاره ډیر بهتر دی دا فامری صبر جمیل دا ویل شي فصبری صبر جمیل زما صبر چې دغه صبر جمیل والله المستعان الله تعالی امداد کوونکې د علامات تصفون پاغه سب باندې کم چې تاسو کړی دي علامات تصفون تاسو چې سوکړو الله په دې باندې زما امداد کوونکې دی اي استعينه زبا الله نه امداد غواړم دا خو یو معشوم دی دا هاذا غلام نو دا مسلم شریف کې د معراج حدیث کې دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله د کائنات نیم حسن چې د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکړو مسلم شریف کې دا د معراج حدیث کې داشتا او باقی په ټول کائنات تقسیم کړو اوس دې ځای کې بعضی وایي چې دا د دغه حسن د وجه خوشخبری ورکول چې یا بشرا هاذا غلام اے مبارکباد دی دا خو معشوم ملاو شمونتا لیکن بعضی وایي چې نه دا بشرا چې ونه خوشخبری نه و بلکې دا بشرا د یو ملګری او چې دا غنوم بشراو دا دا پیسې څومره وي په څومره پیسو باندې دې خرج کړو په تفسیرونو کې د لسو درهمو ذکر هم راځي د دویشتو هم راځي او د دینه د کم هم راځي د شلو هم راځي د شلو هم راځي د لسو هم راځي د ولسو هم راځي د سلیریشتو هم راځي د نولسو قولم شته چې دا تفسیرونو کې دا ټول اقوال شته چې دا دای چې ونه دای دغه پیسې د مقرر کړي وي چې بس دا د ریټ دی وکانو فيه من الزاهدين او دې په دکې د بے رغبتای نو بے رغبت نو د زهد سله چې کله فی راشنو بے رغبتی بے ذوقی اظهار کول د بے رغبتای او د بے ذوقی اظهار کول یعنی دې ډیر زیات بے رغبت او په دکې وقال الذي اشتراه من مصر ربط او مناسبت خاصان ما قبل کې هغه قصه دی یوسف علی السلام دا دلتم دا وقال الذي او یا غچا اشتراو چا چې واغست دي من مصر د مصرنا چا چې دی واغستو نو هغه بیا سیوی وقال الذي د د وزن برابر اشتراه من مصر لمراته اولی خپل خزی ته وی اکریمی مسواه د د وزن برابر سرو د د وزن برابر مشک او د د وزن برابر ریخم دا دا قولم شتا چې پاغستو کې کم سيزونه ادا شو هغه د د وزن برابر سرو د د وزن برابر مشک او دغه سریخم او د د قیمت اولګیدو هغه عزیز مصر ادا کړو چې نوم د د قطفیر او قطفیر مفتی شفیع رحمت الله علیه دا قول ذکر کړی دی نو فرمای اشتراه من مصر چا چې واغستو دی من مصر فی مصر په مصر کې لمراته قل خزته وی اکرمی مسواه خیال ساته د ټکانه نو دی وی چې دی به زمونږ زوی شي ابن کثیر رحمت الله علیه د ابن مسعود نه روایت نقل کړي علامه ابن کثیر رحمت الله علیه د ابن مسعود رضی الله عنه نه دا روایت نقل کړي چې دنیا کې درې کسان قیاف شناسو درې کس چې دنیا کې دا قیاف شناسو یو عزیز مصر چې د یوسف علیه السلام دا مرتبه دو پیجنده یو حضرت ابوبکر چې د قیاف شناسو عزیز مصر زکه خزه ته وی چې اکرمی متواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا او شعیب علیہ الصلات والسلام موسی علیہ الصلات والسلام ته چې په نکاح کې لور ورکولا نو دا قیاف شناسو موسی علیہ السلام او پیجندو چې د لور ورکولو کې ډیر خیر دی او یو حضرت ابوبکر رضی الله عنه او د پاره دی چې دلم تعلیم ورکو من تعویل الاحاديث د خبرو په بیان باندې کیفیت احادیث په نظام مملکت کې یا تبلیغ احکام کې قومونو طرف ته یا تعویل الاحاديث نه د خوبونو تعبیر مراد غستیش والله غالب علی امره او الله تعالی غالب دې په خپل معاملې باندې پوهه دې په خپل معاملې باندې ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه نه پويږي ولما بلغ اشده کله چې ورسېدو ده خپل لوی والی ته اشده لوی والی خپل ته ابن عباس درې دیر شکال عمر خې دی واه ابن عباس نه دا قول چې درې دیر شکال عمر حسن بصری وایي چې سلويخت کال وتا فلما بلغ اشده بعض مفسرین وایي چې درویش کال کله چې ورسید د خپل لوی والی ته آتیناه حکما و علما ورکه مونږه دل فهم وعلم او علم بغیر د معلم بشرینا یعنی جبرئیل امین په ذریعہ وکذالک نجزی المحسنین هم دارنګ موږ بدل ورکو احسان کوونکو لرا وراودته التي هو في بيتها وراودته التي هو في بيتها او دوکه کې چولو التي هغه چا هو في بيتها د چې چا په کور کې عن نفسه د خپل ځان بارکه وغلقت الابواب او بند کړې ټولې دروازې دا چونکه زلیخې په کور کې او دا د قطفیر خزا وا انو اغا په د باندې فرښتہ وا نو یوسف علیہ الصلات والسلام چې یوې کمرې ته بوت په یو کمره کې بلوا بل کې بلوا بل کې بلوا هغه ټولو کمرو کې دې بند ک بیا ورته وی هي هي تلک هاي تلک په دغه وخت یوسف علی السلام منډه وای ا مشهور واقعه ده په ځکه باز نکو نو منډه وای دا ور پسې دا یو یو دروازه ورته کولاوي ده نو هغه وغلقت الابواب چې دروازې بندې کړې وقالت هاي تلک او دا ورته وی چې زرکا زرکا اي اقبل اقول لك اقبل اقول لك زه چې درته سم دا خبره زر قبول کا یا اقبل اقول لك یو خدا راوزی ترجمه ده دی بل چې دنو بادر زرکا بادر امراوزی چې بادر زرکا زرکا زرکا اقول لك د هیت معنا تعال اقول لك راشا زرکا قال معاذ الله ندوي زپنا غوالم پنوم د الله سره اي اعوذ معاذ الله انه ربي احسن مسواي هغه زما پروردگار دی چې مال خزهرا کړی دی نو دې ده کې انه کې دا هو ضمیر چې دی انه ربي احسن مسواي دې کې دا هو ضمیر چې دا چا تلوټاوي نو دی بارکه یو قول خدا دې چې الله طرف ته دا ضمیر ورتاویږي چې الله تعالی زما پروردگار دې مال خټی کان را کړی دا زه داغه بندگی کوم نو داسې ظلم څنګه وکم دوی معنی ده چې الله زما رب دې او هغه مال دا ټکانه را کړی دا خو الله تراجی شه نو زه دا غرب نافرمانی څنګه وکم دویم تفسیر دا دی چې هو ضمیر راجی دی الوی اشتراه من مصر طرف ته چې چا دې د مصر ناغست او لکه قطفیر نو بشک هغه سړی چا چې زا غستم هغه زما مجازي آقا دی هغه مال ظاهر کړی دی او زه داغه په کور کې خیانت څنګه وکم دواړه قوله مراد غستی شي قال معاذ الله فنا غوارم پنوم د الله سره انه ربي احسن مسواي دا زما رب دې زما قاده چې مالې ټکان راکړي دې انه لا يفلح الظالمون په تحقیق سره هغه پر فلان ور کوي کامیابی نه ور کوي ظالمانو لا ولقد همت به وهم بها دلته ډیر تفسیرونه دي قاسان یو ولقد همت به او په تحقیق سره دني محمد بن سيرين حسن بصري وغيرها دې فرمایي چې الله په تور معجزه په دغه ځای کې د يعقوب عليه السلام تصویر کې مخامخ کړ تجوید قرآن کل کې پروګرام افغانستان کې مجاهدین عمران الفاغ پیرا تم یې غالبا تر نو موږ دلته چې دیو نو هغه مدرسه وا ا مدرسې والو هغه دفتر شو نو دا غي دیوالونه یو یو دیوال دې نه لا تراغه ده ورته مرتلل د صحابه او زماني جمعات په کېومو او جمعات نه پد بیا لګا باندې او هغه ځای کې هغه باندې چې چلارو نه هم په یو کې بل دیوال په بل کې بل دیوال په بل کې بل نو هغه نه معلومې ده چې دا د زماني بعضې آبادي ودا چې وو خصوصا د بادشاهانو محله او د بادشاہ محل نه دا بای د ځکه نه ده چې پاکستان د علاقانو کور شي نو دلته دا راځي دغسې د ولد یعقوب علیه الصلاۃ والسلام د مخ مبارک چې ورته مخامخ شو دا چې ورته راکار شو نو دا چې ورته کړی دا سړی چې چا سړی په غور ګوري نو دا لکه سم دا چې یعقوب علیه الصلاۃ والسلام ورته دا کړی په غاښونو کې ورته ګوته نیولې وه دا کلکه انو بعد نور تفسیرونه شته بعد دي چې دا الله حکم ورته مخې ته شو ډېر قسم قسم تفسیر نه دي خدا په دوی او روایت شته نو فرمایي نو دا وقت په قلبات کې ده استبقال باب استعال استبقال نو دا دوار وی منډک ته دروازې دین ته ثابت دي چې دی ورته راځه نو دوار کوم دروازې له منډه والا یوسف علی السلام ته مخه کړه نو دا ورته سی وا دا چې دوار دروازې له دروازه ورته کولا نو فرمای دا خدا وایي دا په چین کې د شینزن کې شینزن کې رلګاډ رلګاډ نو د ځمکې نه تل په ډلان دی واغ چلی نو سړک لاندې تل په ډلان دی ورې کوونو ورته خوشي نو بیا دې کمال بل کوو کمال بل پکې داو په ځمکه کې دنه ټول کار کې دانه سټیشن وي په شیندن کې بیا نه سټیشن وي غالبا ټول کې بیا نه بیا نه سټیشن په یو کار کې مرلو یو کارونه دی الله او کمالی خبره ده د خپل سترګو لیدلې خبره ډېر به دوی چې څنګه د بوتل راځي د لکو ما دروازه یو کلمه ده دا غسټیشن د چت د پاسه به لوی لوی ونی په یو یو چت می دا غټي شری راونی دي دا ټولې د سلسلونی دي دي سلسلونی د چت د پاسه لکه په دې چت کې تاسو ونی وکړي دا د چت د پاسه الله پیدا کړی څنګه پیدا کړی هغه ته پته خبره دی واسطه دا لري چې وسټیشن تراره نور به دې مکه کې بندو چار چا پیرا دغه سټیشن کې ودا چې شو یو ځای ودا به کولاو نو بس تر چې رنګاړي برابر تا بولی د چې اوره دې ځای کې څه شیش دي نور به تک تور تم نو دا رنګاړي چې برابر دروازې او خپل کولاو شو نو په یو سټیشن کې بعد رنګاړي تقریبا لک یو له دروازې کولاوي دي نو رنګاړي ته بدن نشي نو بیا پاره کې دا نو چې چلو تا چلو نو بګیاو مردان مردان پېښور پېښور دا بګینو هیڅ پکې نه بس راوې او بس ناڅا په دروازې باندې شب روان نشي هډرور پکې نو چلو والا پکې نو دا پکې دغه خبره چې تا ته وصل پرې مکه کې دنه پته لګېده چې کم سټیشن دی پکې راځي نری نری بلکونه هر دروازه کې ولاته لګېږي نری نری بلکونه دا نوټ نه راځي کا دا پلاستیکی دی هغه پلاستیکی وا الته سټیشن نه بهر به کمپیوټر لګیدل نو هغه کې به درته وکړ چې ته د لاسو ټیکټ اخلي کړه شلو اخلي کړه ایزیش دوالي دیش دوالي سلو اخلي نو چې د څو ټیکټونه به یې غسل نه ولې ځان ته دن په کوم کې یو سټیشن په روپیا وکړه په روپیا یو سټیشن نو چې تا او کافي سټیشن پورې په دې چې درې باندې ورته د یارمټن سټیشن باندې وې کوټولې دا طریقه ودا نو کچری دا دروازې کولاوی او ګاډي په خپل چلی یا بګی را بل حمله کړی دا موږ فوجان بل راځ باندې کی موږ وی بدل کړو بدل بواله ترې دې بدل راځي لکه څنګه چې بدل دا چر چر چې بچر دې غلې کړه نو دې په یو وقو کې تر کار درنه کې دی ویږي زفت شو صرف سری په کړی دی یو یو ټول پدې پدې نه دوه دی دوه بالا ورته ښکار دا ځان پدې راغی ان دا دا جوړ دی دې چې من لاوال نو به کې دا بغیر پایله کا بغیر دې اور جادو نه راولې د پاکستان په علاقې بمباری کړه وزیرستان کې دولت خلک وځي ادي دې تر وې کې دا نو کار نه کړو دا څه دې ته جاري دا حاله سری کو چراغلې دې کومندې وې دواړه کوي او زما لا کلا وتقب انو قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا نو دا ورته وې ما جزاء من اراد بأهلك څه بدله به وي د هغه چا چې اراده وکړه په اهل ستا سره د بدای الا ان یبتنا عذاب علیم مگر دا چې کله دې قید ورکړي شي عذاب دردناک قال یوسف علیہ السلام ورته وی هي راودتنی عن نفسی دې د خپل ځان باره کې مبتلا کړو دې راځي چې راځي چې دا وشهد شاهد من اهلها یو گوا گواہی کوونکی د اهل د دینه د گواہی وکړه ابن جرير تبري او روح المعاني قرطبي مواهب الرحمن ډېر خلک په دې ځای برت کوي کنه حوالې د مفسرینو د مضبوط مفسرینو ورته ورکو کنه چې بیا دا نه وي چې وشهد شاهدون نه څوک مراد واغستو وشهد شاهدون گواهی پر یو گواهی کوونکی من اهلیه من اهلها د زلیخی د اهلنا هغه د کور نه یو ماشوم گواہی وکړه څوک دا ابن جریر تبری وای روح المعانی وای قرطبی وای دا حواله مضبوط ودی کې ځان تا موائد الرحمن لیکلی د کوم نه کتاب ډېر حواله ورکوي دي لیکلی یو عقل من تړیو هغه د شهید شاهدون نه مراد دی او محقق خبره دا ده چې دا یو ماشوم بچیو هغه دا دی چې مخکې واقعات د یوسف علیه السلام او سلام چالو آینده آیاتونو کې هم واقعات د یوسف علیه السلام او دا مخکې تتمه د واقعات د یوسف علیه السلام او سلام نو کوم حکم چې ورته زه کوم نو لري جنن نه هغه به به دې کړی شي ولې کو نه من الصالحین او شي به دې د ذلیلانو نه د قیدیانو نه قال یوسف علیہ السلام وی رب یې زما پروردگار حق کی نو حق ویلیا ما تدا ته کانو په خدای ما یجرون دی الیه کم طرف کم طرف ته دې مال باندې راځي بعض مفسرین وایي چې علمن حدیث هم دی نو چې خزه نه دي کېږي لاندې راته جوړي نو بس په دې وجه به دې وخت کې واچو نو خزه هم دې هم شي ادنه هم له ګوډه خلاص شي ودخل معه السجن فتيان داخل شو د سره کار کې خانه کې دوه کسان د یو نوم ابروها او ابروها هدیان کې ورته کوم داخل شو کنه یوسف علی السلام یو پاره کې ابروها یا یونا د یو نوم ابو روحا یا یونا او یونا د بل نوم خالد یا مخلب خالد یا مخلب عجیبه نمونه وې یو کافی او بل بورچی بورچی یو بلوړه په کوله یو بادشاہ له شراب ورکو بورچی چون را لانی چو بادشاہ په ډوډۍ کې زهر شو چې دا خو یسان تفسیر دی نن تفسیر دا دی چې تاسو تر روزانه کوم ډوډۍ راځي کنه کوم ډوډۍ چې تر روزانه راځي نو ما تاسو تر مخکې نه چری نه دی ویلي چې نن بداشي راځي ما په مخکې نه دی او چې وشي هغه نه پد بیان کو وذالک ما مما علمني ربي دا هغه اسرار دي چې راکړې مال تعلیم زما پروردگار هغه علم دی دا تقریبا قریبا اطیرو مرغه د تر راوړه ان یو په دې کړي چې مرغه وړای چې په دې تر بوله ټونګي لګي غوخه به کړی نو دا به تر غوخه وا په دې باندې مرغه کړی او دا بل چې دې ان دې بازار شي او چې دا خبره وشوه او ذی الامر الذی ایتکو ګوري دې ټوکړې ته دې نه یو بل عجیب خبره معلومه دی ورته وی دی یو بکری بل بازار دی یو دی دا موږ ته وی ورته وی تعبیر چې کله بیان شنو اوس په خبرې نشتا اوس تعبیر بیان شو بس اوس په دغه په تلې کوم چې الله کړی دا نو کله تاسو ګورئ کله چې خوب وینئ نو چرته ارغم مرغم ته ما وروړي غلط تعبیر به درته کړی بعض خلک د ابن سیرین کتاب تعبیر رؤیا وګوري یا خلک د ایمان ور خو تعبیر تاسو کول دی دا بیانو نو ګره په دې ځان کوی چې یو په خپل رکو تعبیر ځان نه کړو نه باندې او یو په نه کوی باندې اصول د تعبیر باندې نه کوی نو په هغه باندې تعبیر نه باندې په خپل ځان سره تعبیر کتاب کور مګ دی چې پاره کې په خپل تعبیر وګوري چې الله خپل کې تعبیر زګه نو خو تعبیر د څنګه قوت او بیا واقعا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یو سره را نو خو تعبیر ته پوهې دي کو نو ورته وی زماره کټ لاندې اور بني ویلا ته کټ لاندې ځو کنه ته ویو خزانه د دې زمانه راوځي ا خزانه ځان له کوته یوسه الګ یو ورځ په پد بل راغی د مودا پر وایي کټلان نه نه اور بلی ورته ورته کټلان نه در باندې عذاب راځي عمرې با شاګردان وته چې استاد یې غبل کوي چې خزانه وکړي اده کوي چې مرګ پر راځي نو خو په دوه یو شان وی غجمی کې دي دلو جمی کې ور رحمت دی یاد کا زما وره ها خپل بادشاہ مخه ته خبر او دتی او کیدی بی ګناه ته پروت دی دا کچری یوسف علیہ السلام او سلام هغه نه ویل الله ته سوال کړو چر به دا نه ویل والله ته رجوع نشه او باندې ته وی مگر چې عالم اسباب کو ګناه نه پیغمبر د پاره بیا خبره ده لکه دوه کاله تاسو ته ورځي دې دوه کاله نه ته ټول ورځ سره غپ لګي او دا هغه ټول کارونه تاسو له اډوړې سره یو ځای وي او بیا چې هغه راځي وي چې هغه دم لګي یعنی دا چې په جنوم نه تور ته نه ما وته وایي نو وو کار دې سره نه کې کوي دې نه وکاله ورنه چې ورځ تیری چې را غریب په ما ته ویل چې دې ګناه نه کوي چې په خبرو کې خبره راغله الله یې وو هغه پردې هم وو ټول خدا دې ټول دي یو کې انده رسول شي نو دوره دې رسول نو وکاله خبره یې راو نو دې دلی کې دا ذکر ربی چې ده ذکر یوسف عند ربی یعنی شیطان دا ربی نه هیر کړ تذکرہ د یوسف علیه السلام خپل آقا پتا دا ذکر یوسف عند ربی ورترولی کوي ذکر یوسف عند ربی دا تقدیر خامخا جوړوي ځکه ذکر ربی بل الله دې نه یې کنه الله دې نه یې کړی ذکر یوسف عند ربی قال مدې ورته کوي تزرعون سبع سنين دابا تزرعون ورته وی تاسو به وکاله وکاله پر لپتی تاسو غنم کرے خبر غله کرے فما حقكم تذرو في سنبله پتل چې تاسو ریبلو کوي کنه چلو کوي لاو فذرو في سنبله ریبل یغدو لغلا وغداوی کی الا قليلا مما تاكلون مگر لږ باندې چې کوم بتا کو خوري هغه له باندې باندې نه لري کوي انور په وګو کې بند پاتې کوي دا وګو کې ورته ولې وي دې کې ته دا نو ورې کتاب کتلی غنم چې کله په خپل وګو کې دا چرم نه خرابېږي داسې دا چلای چې چلای دا چې مغا پلو پستکو کی کنه دا چلای نه خرابي دا به چې کله وري جوړې شي نو ورځي کا تا خرابي دا کله وي د موټه په کې کې غنمو بوله او توا چو کله پاري پتی ګرځي نو دا ځکه ورته وی چې و کال بدا غنم جوار انتظار کوي نو دې د پاره دا په کوشو کې بند پکار دي غنم په کې خلکو کریو جوار او غلی په کې کریو بل په هغه کې خلک ډیر زیات میوه دانی دا هغه نه جوړ کی العنب والزيتون دغته دا یعنی انګور او زيتون او کجوري او یو بل کار څه ډیر زیات دي دا ذکر ورته وقال الملك ربته ظاهر دي مکه کې ته یوسف علی السلام وایي وقال الملك إني أرى سبع بقرات إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون د دې ما قبل سره ربط او مناسبت دار چې ما قبل کې قصه د یوسف علیه الصلاۃ والسلام چالو او پاره کې هغه شق په کوم کې چې هغه دوه قیدیانو سره خبرې شوې دواړو نمونه هم تفسیرونو راغستو او هغه دواړو سره د وحدانیت دعوت در رب ذل جلال مور کړو او د خوبونو تعبیرونه مور ته بیان کړو هغه نه پس اوس د بادشاہ چې چون کې هغه یو کس رخصتې دو هغه ته وی چې بادشاہ ته زما خبره یاد کی چې یو بی ګنا په جیل کې پروت دی هغه سړی نه هغه خبره هیره او د بادشاہ هغه قول چې کلامه خوب لیدل او هغه قران دې ذکر کړي وقال الملك دې بادشاہ نو ریان بن ولید وقال الملك وی بادشاہ انی ارا سبع بقرات پتاکیک سره وینم زو وغواګانی سمانن اضغاث احلام ودا پراګند خیالات دي دا خیالي خوبونه دي اضغاث دا د زغس جمع ده اصل کې اضغاث جمع د زغس ده زغس وای یو موټه واقع چې چا سره اوس موټه واقع چې چا سره نو پدې کې حلم یا حلم بسکون الله یا بضم الله په قاموس کې د دوارو تصریح شته چې دا بسکون الله یا بضم الله د دوارو جمع کې دي اوس حلم معنی څه ده د حلم معنی پریشان علم المعنی څه ده پریشان اوس دې تشبیه ورکړه چې ستا دا کوم خوب چې دینو دا خو پریشان خیالات ستا دا خوب چې دی دا پریشان خیالات وجه تشبیه سره چې په دغه دا پندو کې چې دی د وقو نو پدې کې غټم شته پریشانی چې نو دا پر ورې د بدن په ټولو اعضاو باندې په هر یو ځای باندې هر څه ته نقصان رسي نو ځکه دا چې وی چې دا پریشان خیالات دي مونږ دې باندې نه پوهیږو انو بیا ورته سو یا ولی ورته وی د زړه نه غم لري کا هیڅ نشتا او مونږ د تبیا بیانو نو اخر کې ورته بیا وی به مونږ ته تعبیر نه معلوم مونږ په تعبیر نه پوهیږو یا په تعبیر د خوبونو باندې پویا وقال الذي يا ركس نجا منهما چا چې نجات مونږ دیو دا غدوالو کې هغه کس چې کوم ساقي او هغه ورته چې تب شراب سکے په بادشاہ باندې نو هغه کس یادې دی وقال الذي هو يا وكس نجا من وما چي نجا دي من دو دغه دوار نو ذکر بعد امه او یاد شو ورتا سمود بعد بعد امه بعد سبع سنين وقال پس دې ده کې ورته یوسف علی السلام وی تعبیر مرته بیان کړو غپین لګول او روټه به یو ځای پړه ورته وی چې کله بادشاہ له ورشي نو دومره ورته وای چې یو بی ګنام په قید کې پروت دی هغه ورته بس ټیک دوه بشي چې څنګه هو ته لار او تلو سره ته نه دا خبره یې شو و کاله ته نه یې راو و کاله کې دې سړی ته دومره نه یاد دې چې ما تا پاغا قید خانه کې هغه بل دغه په قید خانه کې ما ته بل قیدی کې مواقع بیان کړي و چې زما خبر او بادشاہ سره وکي دا ته نه با پیدا یو نو فرمایي ای بعالم تاویله بعالم تاویله بتاویله نه بعالم تاویله ولی بتاویله نه مقدر عبارت په کې دا عالم د دې مضاف ولې راو باسو هغه وجه دا ده چې کله ورته وی چې دې په تعبیر زه خبر در کوم نه دې دا ثابتېږي بیا لازمی کی دا چې دا سړی چې کوم کوم چې قید خانه نه وته دې د قبول په تعبیر باندې عالم دی عالم کې دا سينه و چې هغه ماهر دې په تعبیر درو یا وباندې یوسف ایها الصدیق چې څنګه ورته نو یا یوسف په ځای سو یوسف اے یوسف علیہ السلام ایها الصدیق اے زما ملګری افتنا فی سبع بقرات مال خبر راکا فی سبع بقرات تو غواګانو کې رسیدو سره نور خبرې نشته ورسید وای مال ول تعبیر بیان نکي اوس بار چا باندې خپل پیټه پروتي په د خپل پیټه پروت چې زه بادشاہ ته ځان حکم چې مال تعبیرونو معلومات د دې ورته وی یوسف ایها صدیق اے یوسف اے ملګریا ایها صدیق افتنا خبر را کمال فی سبع بقرات فوغا دانو کی سمان چې هغه غټي پټي وی یا قلون سبع عجاف چوخری دی لرا و اوچی هغه ورته وی یوسف علیه السلام ورته سوی قال یوسف هذا تاویل الرؤیا یوسف علیه السلام ورته وی چې دا تعبیر د خوب دی څه تعبیر د خوب دی تزرعون سبع سنین دابا تزرعون سبع سنین دابا کرونده بکوي تاسو وکالا پر لپسې فما حسدتم فذرو فی سنبله یا قلنا وکاله او بیا دا سراشی د قحطاله چې او بخوری چې کوم ذخیره تاسو د مخ کې نه جمع کړي وا الا قليلا مما تحسنون مگر صرف دومره او پاتې شي کوم چې تاسو د کر تخم د پاره پری شي دا ورته په کوم کار کړ درې خبرې ورته کار کړ یو دا چې وکاله او پتا سو قحطالی راځي دوی مې دا کار کړه چې وکاله چې ده دا بیا پتا سو دراحت کلو ناراضي وکاله به دراحت راځي چې په دې کې وستاسو فصل زیات کی وو ورپسې بیا د تحت ساله راځي او بیا چې ده په دغه تحت ساله ورځو کې بم تاسو دومره غنم یا دومره خوراک هغه به کوي چې ګوره دغه پاتې مال بوخري خو چې د کروندې څخه پاتې شي پکې دا څنګه چې په دې اخیری وکاله کې ټولر څه ختم کې چې بیا د کارولو تخم ني نو چې تخم ني نو سبکی تخم کوم یو هم شیر نو هغه ورته کارک ثم یاتی من بعد ذلک عام بیا براشی دغه نه پس یو کال فيه یغاث الناس پدې کې به وریږي په خلق باندې باران وفيه يعصرون او پدې کې وخلق نه چوړی سو العنب والزيتون العنب والزيتون یعنی انګور او زیتون او دا به خلک بیا نه چوړی دومره رس به د دې زیات شي میوه به زیات شي هر یو شی به عام شي بیا د خلکو د پاره وقال الملك دې ما قبل سره و تغم ظاهر دی مکه موقع یوسف علی السلام دراتون کیم دغه څه ده خلاصه درو کو سره چې بیان د امتحان ثالث اعظم من الاول له په خامخا د هغه کور کې مې وخت تیر کړی نو دا غي ډایرک بیزتی هم نه کولا بلکې ورته وی دا غزو سال لې چې خار کې لاسونه کټ کړو دې خبرې سره ورته دا ظاهرولا چې دا د چانه د خوب د تعبیر ته پوس کې نو دا یوسف علی السلام دی دا غبره کې معلوماتو کې جسن چل اسې نه درو بادشاہ پوښ فقط عن ايديهن پس کټ کړل لاسونه خپل قطان ایدیهن ان ربی بکیدهن علیم پتاکی سر دما پروردگار پدغه تدبیر د دی باندې عالم قال قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف هغه بادشاہ چې دغه خزر راجمک دا ځکه بیانول چې ليعلم چې پوه شي بادشاہ چې اني لم اقنه بالغيب اور څه مسله نه زما د غیب ادبي مقصود نه و زما مقصد دا و چې بادشاہ ته دا پته ولګي چې ګوره دې په مې په جیل کې دومره کاله بند کو او په دې کې څه ګنا نو زما په غیبوبت کې د خیانت نه لري معالم التنزيل ابن كثير عالم التنزيل ابن كثير وغيره کې تفسیر ده چې د دې دوه تفسیر دي نمبر 1 دا قول د زلیخی دی ليعلم اني لم اقنه بالغيب چې ما د خاون په غیر موجودګۍ کې خیانت نه کړې البته چیر چار می ضرور کړې مطلب دا و چې خیانت ګورې رانه نه لشي اسه نه چې د قاون خیال کې دای چې دی به خیانت کړی نه چړ چار نه کړی دی او خیانت ګورې ما نه کړی او خیانت کو نو شوی حال لري معلومه خبره نو ما خیانت نه کړی او د ځان صفائی نه بیانوم زکا چې نفس امارهم سود وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي نور مفسرین وایي چې نه دا قول د یوسف علی السلام او دا راجح قولوم دی چې دا قول د حضرت یوسف علی السلام چې ما د مالک په غیر موجودګۍ کې خیانت نه وکړي هغه وایي چې ما د مالک په غیر موجودګۍ کې خیانت نه وکړي او دا قول راجح هم دی چې دا د یوسف علی السلام قول جوړ شي البته ورپسې غم دا وایي باقی وایي د خپل نفس صفائی نه بیان ته چې نفس اماره هم سود مگر چا چې زما پچا چې زما رب رحم وکړي الا من رحم ربي انو اغا ګنا نشي کوله بل دا خبره درته ظاهروم چې زه پیغمبر يم او عصمت د پیغمبر خاصه لازمه ده عصمت د پیغمبر خاصه لازمه ده چې پیغمبر به معصومي ذالک لعلم د پاره دي چې پوه شي بادشاہ ان لم کنو چې په تحقیق سره ما خیانت نه کړي بل غیب په غیر موجود غي دا کې وان الله لا يهدي او په تحقیق سره الله چې هدایت نه ور کوي القوم الكيد الخائنين الله تعالی هدایت نو ور کوي تدبیر د خیانت کار ولا وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء او زنه بری کوم خپل ځان لرا ان النفس پتاګیک سرا انسان چې دې لا امارتم بسو نفس چې دې لا امارتم خامخا حکم کون کې دې بسوی په بدای سره په کل وقتن فی کل وقت الا وقت رحمت ربی دا نفس چې ده هر وخت انسان له ګناه ترغیب ور کوي مگر کوم وخت چې الله رحم کړي په خپل بندا هغه وخت ترغیب نه ور کوي ان ربی لغفور رحیم الا ما رحم ربی مگر پچا چې رحم وکړه پروردگار ان ربی غفور رحیم پتا چې سره ما پروردگار بخون کې مهربان دی وقال الملك وی بادشاہ ایتونی به راولی دی مال استخلص لنفسي استخلص لنفسي چې زخات کوم د لزان دفا یو مطلب خودی زیاده دی چې زخات کوم دی په خپل دربار کې چې زما په مقربینو کې شي دویم مطلب دا دی چې د خپل نفس د اصلاح د پاره د مقرر کړ ځکه چې دومره پوهه سړې دي تعبیرونه بیانې نو زما د نفس اصلاح په د باندې کیږي نو ځکه وای چې استخلص لنفسي فلما كلمه فذر کله چې د سره خبر وکړي نو قال ورته انك اليوم پتاکیک سره ته چې نن ورځ لدینا من سرا مکین نمین زه مندون کې امانتدار صاحب مرتبت صاحب مرتبت بلنده والے من سرا قال جعلني على خزائن الارض یوسف علی السلام ورته وی چې وګرځو مال را په خزانو د زمکه باندې ما وزیر جوړ کا وزیر خزانه می جوړ کا چې د مصر زمکه کې سمرا فصلونه کی پدې بز حاکم مقرر زما د آرډر مطابق به په دغه فصلونو باندې کاروائی کی کچره دا نه وی نو عمومي تور خیانت هم کیږي نه پویم وی نو په دې عہدې په کار باندې بل څوک پویدلم نه او د خیانت خطر او مخدشات نو یوسف علی السلام دې د پارزان ورمخکې کوي چې زه دغه خدشات ختم کړم نو فرمایي قال جعلني على قزائن الارض به وګرځوي مال را په خزانو د زمکه باندې اني حفيظ عليم په تحقیق سره زه حفاظت کوم کې هم د دې لپاره عالم يم په دې باندې وکذالک مکنهم دار موږ زې ورک یوسف علی السلام له فل ارض پزمکه کې یتبوؤ منها حيث يشاء چې غزه ونیسی چې هغه زې ونیسی ای تمکین تمکنو کی منها په دغه ځمکه کې حيث يشاء څنګه چې وغواړي نصيب برحمتها من نشاء برحمتنا من نشاء مونږ ورکو خپل رحمت رسو مونږ خپل رحمت من نشاء او چاله چې وغواړو ولا نضيع اجر المحسنين او مونږ نه ضایع کو اجر د احسان کوونکو ولا اجر الاخرت خير للذين امنوا او قامت اجر د اخرت چې دغه بهتر دی لپاره دا کسانو امنو چې ایمان راوړل وکانو یتقون او دای تقوا اختیار کړی وي اي يحسنون كما احسن مع اخوته احسان کوي لکه څنګه چې احسان کړی وي د خپل ورونو سره وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه دې اوس ما قبل سره رب یوسف علیہ الصلات والسلام را لذرون د یوسف علیہ السلام فدخلوا عليه فعرفهم دو پیجندل وهم له منکرون غین پیجند وجه سو یوسف علیہ السلام دغه واقع عمر چود او وسل ویخ کالو چې دارونو سره ملاقات کی او جدائی د داو درونو چې راغلی و ادو کال عمر کې راغلی و نو سلویر کال پس ملاقات شنو دې خو ماشوم هغه وخت هغه ونه پیجن د خودو پیجن دل چې دا کو اقل یو بل توي کنه یې خو یې او سلور نه نشته وی یې خو یې ماغه او غږ نه کوم درته نو دغه وخت کې دی چې راغله نو دی وخت کې د عمر وصل به کال دی امام قرطبی دا ذکر کړی تفسیر قرطبی کې او دغه سے تفسیر مظهری کې قاضی ثنا الله پانی پتیم ذکر کړی چې وصل به کال عمر او دا نو فرمایي ولما جهزهم لجهازهم کله چې تیار کړو ولما جهزهم بجهازهم کله چې تیار کړو دوی ته سامان د دین او قالا ورته وی ایتونی بیاخلکم دین اصل کې تاسو نو کړ چې تاسو سورونه نه دی ورته وی یولس ان ورته وی تاسو غراغلی لسی وی اورور زمونږ کور کې پاتې شوی دی نو هغه ذکر ورته کوي چې ایتونی بیخلکم من ابیکم راولی تاسو غبل رور د خپل پلارنا الا ترونا آیا تاسو د پته نشته نی او فل کیلا چې زه پورا پورا در کوم وزن وانا خیر المنزلین او فل کیلا پیسې که کم وي ان یو فل کیلا تاسو پیسې په ټوله کوټه موټه وي ها و ان قد تمن اگر چې نقص دې په سامان استادو کې لیکن ما پورا وزن درک هر کس تبا 210 سیر 210 سیر بار کس ته ملاویدل یا صدا پاسه دو منه بار چاته ملاویدل 200 او لس سیر یعنی صدا پاسه دو منه بار چاته ملاویدل قالو سنراودو دا ورته ویلی وی یعنی ظاهری کو ورته دا کوي چې تاسو بیا ما ته دروغ ویلی چې زمونږ بنرور دي نارور کستا سینو راولې وي ان زما خواته بن را دي دروغ هم ویلی ویلی قالو سنراودو عنه نو دوی ورته وی سنراودو عنه اباو نو سنطلبه عن اباه اذن قلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون کله چې دی واپس خپل کور والو ته لعلهم يرجعون کایږي چې دی واپس راشي تفسیر کبیر وغیرہ کې دي دوه وجې لیکلي دي یو دا چې کله کور کې سامان کولاو کی انو سامان کې پیسې ویني نو یعقوب علیه السلام او باغ پیسې اشاره نه پیغمبر دی او ورته وای چې شابه واپس لاړ شي دا پیسې خو واپس راغلي دي نو په دې طریقه ودارونه واپس راشي نو موږ ورل نور سامان ور دغه څه برازي زمدا چې کله سامان کې دا پیسې ویني نو دوی ډېر زیات خوشاله شي چې پیسې وړي دي انو زچی لغونه ځان له نور سامان راړو په ساله زمانہ دا دا دواړه تفسیر دي نو دی بیا په منډو منډو باندې راشي نو هغه سامان راړو د پاره نو په دې وجبان تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه دغه وجه لیکلی دا اذن قلبو الى اهلهم لعلهم يرجعون ان شاء نقتل اي نقض الكيل له چې موږ غد پارم یو رصد واخلو فاخذ الكيل لكم اقانا زمونږ ضرور چې دی نو یو بار د ده هغه به موږ لرا کوي وإنا له لحافظون یعنی بنیامین ورته یادې چې دا بنیامین موږ سره پریک دی نو دغه کم بار چې نه چې موږ دې بوزو نو موږ ته ملاويږي وانا له لحافظون او مونږه وانا له لحافظون او مونږه داغه حفاظت کوونکیو قال هل امنكم عليه قال هل ورته بلار جواب ورکي يعقوب عليه السلام دا حل چې ده نو نافیه ده استفهام انکاری الامنکم فتاسو باندې با اطمینان ساتم پتا سو اعتماد کوم علیه د دواره کې الا کما منتکم علاقی مگر څنګه چې ما اطمینان کړو پتا سو باندې اعتماد می کړو په بار ضرور د دکی من قبل مخکې د دینا مخکې د دنا ما تا سرور پرې خو ددو لار دې سوي مونږ نور څه غواړو ما نبغي هذه بضاعتنا مونږ نور څه غواړو دا زمونږه پونجي مونږ ته ملاو شو ردت الینا چې واپس کړې شو مونږ طرف ته ونمیر اهلنا ونمیر اهلنا ودا مونږ ته واپس شو خپل پونجي او چې اوس لاړ شو ونمیر اهلنا چې اوس لاړ شو نو خرج براړو د خپل اهل د پارا ردت الینا موږ ته واپس شوی دا ونمیر اهلنا موږ خرج راړو خپل اهل لا مطلب څه دی چې اوس موږ دوباره لاړ شو نو خپل اهل لا خرج راړو دا رسد آسان دی د دې دوه مطلبونه کیږي دو مطلبونه مفسرین بیان کړی ذالک کیل یسیر یو مطلب خدا دی چې مونږ سره وړي دي هغه به څومره ورځې پوری چلیږي دا ډېر کم وخت دی ذالک کیل یسیر یسیر په معنی د کموالی کې چې دا مونږ کوم رسد راوړې دی دا به اخر څومره چلیږي دا ډېر کم وخت دی ذالک کیل یسیر دا خو د لګو ورځو کار کوي موږ به چل کو بیا رستو بیا څه دویمه معنی بعد مفسرین دې دا کوي چې د یو اوخ سامان چې د نو هغه ډیر آسان دی د یو اوخ دا بوج چې دی هغه آسان دی التف ورکولو کې دې کې دقت نشته دقت به نه راځي پکې یعنی دی یو کو آسان دا مال چې دی رسد هغه ډیر آسان دی مونږ ته په کې څه تکلیف او دقت نیوي بس را به کی زر به راکی او یو دا دی چې دا مونږ سره کم سامان دی نو دا یو بوج دا خو ډیر زیات کم دی کم دی په دې زمون گزاره نه کی نو یو د کم په معنی کې دی یو د اسانی په معنی کې نو ذالک کیل یسیر ناظر الى الله دا سی واحد را لراکه چې هغه ډیر کلک د زړه عهد وي د زړه عهد وي او الله ته پکې کتون کې وي یعنی الله حاضر ناظر وګڼي ما ته قسم وکړي من الله موثقا من الله چې الله سره مضبوط عهد وي لتا تنني به چې قامقا تاسو براولې دي لتا تنني به چې دارور به تاسو قامقا راولې فی کل وقت قامقا بهر صورت الا یحاط بكم مگر دا کتا سو ټول راګیر کړی شوی الا ان مگر په یو صورت کې خیر دی یحاط بكم چې پتا سو ټول باندې صافت راغی چې په ټول شریک صافت راغی نو پاره کې بیا سم مسله نشته الا یحاط الا ان یحاط بكم بیا په دې باندې سبا دغه نه ساتو اعتماد قال نوی وی الله علی ما نقول وکیل قال هو یعقوب علیہ السلام الله علی ما نقول وکیل الله تعالی مونږ چې سوایو په دې باندې نگاه باندې مطلع دې پاغه سب باندې سچ مونږ وایو الله علی ما نقول وکیل الله چې سمونږ وایو پاغه باندې نگاه باندې دې دې کې لفظ الله دا لفظ د الله چې دی دا د قال د پاره فاعل نه دی ور لکه یو سړی داسې نه قال الله علی ما نقول وکیل دې دې کې عمومي طور د چا ذهن دې پسې تلې شي چې دا لفظ الله د قال د پاره فاعل دی قال فعل لفظ الله فاعل حالم کې داسې نه ده وی یعقوب علیہ الصلات والسلام دا الله علی ما نقول وکیل دا قال دا پار مقوله دا دا الله علی ما نقول وکیل دا دا قال دا پار مقوله دا نو فرمای وقال یا بنیا ورته وی اے زما زامنو لا تدخلوا من باب واحد لا تدخلو د دې دوه وجې دي چې دا ورته وی چې مداخلي کې تاسو په یو دروازه باندې دا ورته ولې دي وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد یعقوب علیہ الصلات والسلام زامنو ته وی په یو دروازه باندې داخليږي مطلب څه دی مفسرین دوا تفسیر د دین کړی دي یو دا چې د نظر بد نزان بچ کولو لپاره چې پړمبي دل باندې دی لس کسان په کار باندې داخل شو او چاولی دل چې دا د یو سړی اولاد دی او لس کلی کلی ځوانان دي نو اسنه چې نظر بد ورته ورسی او د بد نظر د وجنه سره نقصان دي ته ونرسي په دې وجه باندې ورته وی چې تاسو په یو ځل باندې ټول نه داخليږي بلکې لګ لګ په جدا جدا دروازو د خار باندې داخل شي بس هغه کې بس مسله نه تاسو ته دویم وجه صدا چې ورته په یو دروازه باندې دی د نقصان نه د بچکول د پاره چې پړمبي د البانه بادشاہ د دې خیال ساتلو ډیر خیال ورله ساتلو نو اسنا چې د خلق ورسره په دغه وجبان دي سبغز او عداوت شي او څوک ورته څه نقصان ورسي نو په دې وجه ورته وی چې وقال یا بنی یا ورته وی زما زامنو لا تدخلوا من باب واحد مداخلېږي تاسو په یو دروازه باندې ودخلوا من ابواب متفرقه او داخل شي تاسو په غنو دروازو باندې مختلفو دروازو باندې وما اغني عنكم من الله من شيء وما اغنی عنکم من الله من شیء دا ابد الله نه د بچاو څه ذریعہ نیوی الله نه د بچاو څه ذریعہ به نیوی غره ان الحكم الا لله تم فیصله الله لرا علی توکلت لا علی الاسباب من باغ باندې توکل کو نه چې پاس باب باندې وعليه فليتوكل المؤمنون او باغ باندې پس پکار دي توکل کی مؤمنان ولی لانه موثر لا على الاسباب ځکه چې هغه موثر حقيقي دي خالق حقيقي دي موثر حقيقي دي نو په دې وجبانه پاغه باندې به توکل کوي ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم هر کله چې دی داخل شو من حيث امرهم ابوهم لکه څنګه چې حکم کړو دی ته پلار د دی نو ما کان یغنی عنهم من الله من شیء اس پیدا ورنکړه دی له الله نه دی سیز ما کان یغنی عنهم من الله من شیء دا الله نه د بچاو څخه پیدا ورنکړه د قضای الهی نه الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها مگر دا یو خواهش چې د یعقوب علی السلام په زړه کې قضاها پس پوره شو و انه لذو علم لما علمناه او شان دا دې چې د علم والده لما علمناه هغه علم چې کوم مونږ دل ورکړ ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه نه پوي ولما دخلوا على يوسف واغلي ولما دخلوا على يوسف آوا الیه دا مکه د یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام واقعا وا په دې کې بیان دی اتیان د یوسف علیه السلام د مصر ته ولما دخلوا على يوسف او هر کله چې داخل شو داخل شو دی په یوسف علیه السلام باندې آوا الیه نو زای ورک دیلا آوا الیه اخاو ولما دخلوا على يوسف آوا اليه اخاه ځان ترې جزای جوړ کړ د خپل رور دا داسې طریقه کړې و چې دې دو دو کسانو له یو یو کمره ور کړې و دو دو کسانو روټه بم یو ځای و مهمان خانه کې بم دو دو ملګری نو چون کې دا خلک سرونه دی او یو لسم پکې بنیامینو نو دې دو دو یو ځای کولو یهودا شمعون او دغه سي لوبون او وغيرها وغيرها وغيرها دا سي دو دو دو دو دا سي راتل نو چې پنځه جوړای جوړې شي نو شپږم جوړای کې یوازې بنیامین دی نو ورته به بس دې به ما سره شي دا بنیامین به ما سره شي دا ملګری نشته نو دې به یوازې کمره کې بس دې به ما سره شي يعملون کان افعال ناقصونه د په مضارع داخل دي د ماضي بعید استمراری په معنی کې دي ماضي بعید استمراری په معنی کې ما کان يعملون چې سب دای کول سب کول جاری وو آ فلما جهزهم بجهازهم پس هر کله چې تیار کړ سامان د دی او دې کې اشاره څه ته وفي تعریض اشاره دې سیستوا چې انه یسارقون یوسف من ابيه دا ورته رښتیا ویلو درو خونو تاسو یوسف علی السلام ضرور نه پټ کړی دی مطلب دغه او دغه ځکه ورته وی چې پیالم پټ کړی دا ورته وی چې تاسو یوسف علی السلام ضرور نه پټ کړی دا پیاله چې ونه دا د بادشاہ د وګوس کلو پیاله و او دا د سرو زرو او په دې کې صرف د سرو زرو نه دا ملغلری نه ملغلری دا په دې کې جوړاو شوی وي لګېدلې په کې چار چا پیر دې پیاله په پړق وو ډیر زیات یوسف علی السلام څنګه دا خو د مخ کې بادشاہ چې داغه نمک کې کمو نو داغه دوبوس کلو پیاله و یوسف علی السلام دې نه د غنمو د تول د ناب هغه آله جوړه کړه غنم به په دې باندې اچو چې ځکه دې کې خدا وبسکل نه دي ټیک بس دا به تر را چې په دې باندې دا ناب کی یوسف علی السلام دې نه دا کار واستو اوس اشکال دې ده کې یو کیږي یو اشکال جوړیږي هغه دا چې پیغمبر خلاف واقع خبر نه کوي پیاله په خپل باندې کې وپو بار کی او غلای پاغي باندې راړی او الزام په هغه باندې جوړ کړ چې تاسو قافلې والو تاسو غلي دا خو پیغمبر خو خلاف واقع کار نه کوي پیغمبر ولې داسو چې پیاله په خپل پټوي نو دې خو یو جواب موږ وکړ چې په دې کې تعارض د سنه دی تعریض پس کې دی چې یوسف علی السلام دې د پلار نه پټ کړو په دې وجه ورته غلو وي لیکن بل جواب مفسرین کې تفسیر قرطبی کې امام قرطبی رحمت الله علیه کړه او تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه هم د دې یو جواب کړه چې دا پیاله خود یوسف علیه الصلاۃ والسلام کې وا لیکن اعلان هغه نگران کړو دنو کړه فاذن مؤذن نیته العید انکم لسارقون یوسف علی السلام په اعلان نه کړی چې تاسو غلي پیاله یوسف علی السلام دی وا اعلان چې نه بل کس کړی دی نو هغه بل کس ته خدا پته نه وا چې ګینه دا یوسف علی السلام دی هغه ورته ځکه وی چې تاسو غلي نو دا نگران چې ونو هغه ته چونکه معلوماتونه نو په دې وجه باندې هغه داسې ویلو او دلته کې دا اذن مؤذن نکره راوستي قالو نو دی ټول ورته وی تالله قسم دی په ذات د خدای باندې لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض تاسو ته خپته چې موږ راتګ نه کړې چې موږ فساد وکړو بزمکه کې وما كنا سارقين او نه مونږه غلا کوونکیو فی زمن من الزمان نه مونږ چې غلا کړی دا په زمانو کې یو زمانہ کې فی زمن من الزمان مونږ چې غلا نه کړی تاسو دې دروغ بس جزای قالو جزاو دی ورته وی چې جزا د غل چې دا من وجد فی رحله فهو جزاو سوک چې ومون دې شي دا په سامان کې دغلا شي فهو جزاو بس هغه بدلا دا چې چا سره معلومون دې شمال مسروقه هغه به غلام شي بس اسانه خبره کذالک نجد الظالمین هم دارنګ موږ بدل ورکو ظالمانو ته فی اوطاننا موږ په خپل وطن کې داسې کو فی اوطاننا کنعان کې زمونږ دا طریقه ده اصل کې یوسف علیہ الصلات والسلام دین تپوس زکه کو کینی څوک چې څوک گرفتار کی ناغه دا غي نه د قانون تپوس نه کوي په خپل باندې قانون بیانې لیکن هغه ته پته و چې خپل د قانون بیان کوم نه دلته سزا بدله او د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام په شریعت کې قانون دا دی چې چا د چا نغلا وکړ نو په غلا کې غسړې ورته پریدي هغه غلام شي نو ضرور د ایثارولو اسانه طریقه دا ده چې په دې باندې غلا راواړي کې نو دنه وتا پوسوکم چې ستاسو سره دی ستاسو په ملک کې قانون څه دی نو دې به قانون دا بیانې چې بیا ودې ځان سره قید کې نو زبرور په دې طریقې ایثارو بیا یې راویستا هغه پیاله د خپل رور سامان نه کذالک کدنا لیوسف همدارنګي مونږه تدبیر او حیله مقول یوسف علی السلام ما کان لیا خدا قاو فی دین الملک نو دې چرانی ولې وی چې اغسته وی دا خپل رور په دین د بادشاہ کې الا الا ان یشاء الله مگر کا الله غفته وی حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام د دین د غل د سزا دا تپوس زګه کړو چې دې کې دغه وجه نرفع درجات من نشا اوچتو مونږ درجه چال رچو غواړو وفوق كل ذي علم عليم او د هر یو علم د پاسه بل علم والده هر علم والده پاسه لکه مونږ وایو سر د پاسه سر وی لیکن دو تفسیر دی دا هر عالم د پاسه بل عالم موجود دی بل تفسیر دا دی چې هر چا د پاسه هر علم والا باندې یو عظیم ذات موجود دی چې د ټولو د پاسه دی او فوق کل ذی علم علیم هر یو علم والا د پاسه یو علم والا د الله ذات موجود دی چې دې دا نسبت ولې د تدغلا وکړو چې فقد سرقا كله من قبل دا نسبت ورته ولې کړو دې دې تفسیرونو کې ډېر خبرې ډېر واقعات موجود دي یو واقعه په کې دام دا چې یوسف علیه صلوات و سلام د خپل نیکه یعنی د مور د پلار نه هغه مشرکو د د مور پلار چو د د نیکه هغه مشرکو لابان نوم یو غالب او دا هغه یو بوتو د سرو زرو نو یوسف علی السلام هغه مات کاو وی غرزولو نو هغه به د بوت غلا کړی دا په دې وجه دی وی فقد سرقا كله من قبل چې ضرور مخکې نه غلو نو دا د غلا نسبت ورته په دې وجه کړو چې غبوتی پټ کړو غرزولو دویمه د مفسرین رائے دا ده چې دا رور ته ورلغل ولي وي یوسف علی السلام ته غل ولي وي چې وړوکوالي کې یو ځل د دې کوسیله فقیر راغې نو حضرت یوسف علی صلوات و سلام نمور پلار اجازت نه بغیر یو چرګه ودی کا نو هغه چرګه هغه فقیر لور کړه نو دیرونو پر راوړو چې وګوره دا خو د کور غلاو کړه چرګه فقیر لور کړه داسې او دې روان انو آغا د غلا نسبت ورته زکا دی کړو چې د کور چرګې فقیر لور کړو فاثر رها یوسف فی نفسه ای فاثر المقاله یوسف فی نفسه دغه مقاله یوسف علیہ الصلات والسلام خپل ځل کې پټ کړه ولم یبدیها علیه ادیته ظاهر نه کړه چې دی وی ضرور غلو هغه ظاهر نه کړی دا غرور مخې ته ولاړ قال انتم شر مکان په فرمایل تاسو بدتر یی تاسو بدتر یی په درجه کې ډیر بدتر یی انتم شر مکان تاسو بدتر یی په درجه کې صاحب روح المانی علامه علوسی رحمت الله علیه لیکلی دي تفسیر قاضی نم لیکلی دي چې دا خبره یوسف علیه السلام په جبه کړې و دا څنګه چې پزړه کې کړې و دا په جبه باندې کړې و چې د کور د غلا خبره دلته کوي چې درور د درور غلو دای انتم شر مکان ابن کثیر وایي چې زړه کې وی چې خپل غلا درته نخ کاری خپل اغلا د تنخ کاری چې دومره لوی اغلام کړي د پلار چې د ضرور مغلا کړو ابن کثیر رحمت الله علیه دا راي د رولمانی قازن او راجح راي د ابن کثیر دا نو فرمای قال انتم شر مکانا ورته وی چې ای تاسو ډیر بدتر ای تاسو په درجه کې والله اعلم الا من وجدنا دا ډېر سخت ګناه دی پنا غواړم په نوم د الله سره ان خو د هیڅ څوک راونی سم الا من مگر هغه څوک برانی سم وجدنا متاعنا جوم منغا سامان خپل عنده دا غسرا ان اذا الظالمون پتا کی سره مونږ په دغه وخت ظالمان شو ای اخذنا غیره اخذنا غیره کچره مونږ راونی س علاوه دا غینه نو بیا بلوی ظالمان فلم استیسو منو خلصو نجیا ما قبل کې بیان د اتیان درونو د یوسف علی صلوات و سلام او مصر تا اولا او پدې کې اتیان ثانی دی هغه په لومبي ځل راتګ دا په دویم ځل راتګ ذکر کړي دا فلم مسته اسو منه خلصو نجیا منه د ضمیر مرجع حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام یعنی عزیز مصر دی عزیز مصر دغه وخت کې څوک یوسف علیہ السلام نو د منه د ضمیر مرجع یوسف علیہ السلام دی دی دی کله چې اغید دی عزیز مصر یعنی د عزیز مصر نه مایوس شو چې دې غرور واپس نه راکړي چې کله دای مایوس شو چې دې غرور نه راکې اوس دا هغه وخت واقع ده او بعض مفسرین وایي چې دا منو کې کوم هو ضمیر دی دا اخ طرف تراجی دی اخرور ته چې کله دای نا امید شو ضرور نه چې دا رور مونږ ته نه ملاوي دوړو تراجی کې دي یعنی یوسف علی السلام او بنیامین دوړو تراجی کېږي دا هو ضمیر ومن قبل ما فرتم فی یوسف او مکه دینه قصور کړي تاسو په بار د یوسف علی السلام کې فلن ابرح الارض فرن فلن ابرح الارض پس زه خو هرگز نظم د دې ملک نه زه خو د ازمکه نه پریدم لن ابرحه هرگز به پرې نه دم الارض د ازمکه ودا ازمکه نه پریدم مطلب یې سه دې ملک نه نظم مطلب یې سره چې د دې ملک نه نظم حتا یا ذن لی ابي رضی حد پوره چې اجازه ترا کی مال پلار زما او يحكم الله لي یا فیصلو کی الله تعالی په بار زما کې او يحكم الله لي اي بخلا به په خلاصي ضرور زمونږ باندې بخلاف اخي وهو خير الحاكمين او الله چې دې په فیصله کوونکې دې ارجع الى بكم ورشي تاسو خپل پلار ته فقولوا يا بانا ورته وای اے پلار زمونږه ان ابنک سرق پتا کی سر زوی دې غلو وما شهدنا الا بما علمنا فامسکه الملک بادشاہ یې سار کړی دی وما شهیدنا او مونږ گواہی نه کوو الا بما علمنا مگر په کوم څه چې مونږ په خپل عالمان یو اي من رؤيتي من رؤيت اخراج صاع مونږ په خپل لیدلې دي چې هغه پیاله راوته وداغه دغه نه پڼ وما كنا للغيب حافظين او مو نو مونږ د غیب حفاظت کوونکی غیب مونږ ته نو معلوم لار کې چریته وای چې تاسو وعده کړو نو مونږ ته د غیب څه پته و چې دی بغلا کوي واسال القريه التي تپوسو کدا کرینا یعنی یو کا سلیگا او دا کلی خلکو نه تپوسو کا التي كنا فيها کم چې بده قافله کیو او په تحقیق سره مونږ رښتیا وایونکي قال بل سولت لكم انفسكم امرا حضرت یعقوب علیہ السلام ورته بلکې خسته کړو تاسو د پاره ځانونو تاسو امرن معاملہ فصبر جمیل فصبر چې دا بهتر دی عس الله ایاتنی بهم جميعا زرد چې الله تعالی راولي غیلر ټول په جمع باندې انه هو العلیم الحکیم شان دار چې غالا علم والد او حکمت والد وتولى عنهم اي عن شکایتهم مخه واړو دې شکایت وقال وی فرمایلی یا صفای افسوس علی یوسف ابو یوسف علی السلام باندې په دغه وخت کې سلويخ کال تیر شوی دی او د یوسف علی السلام تذکره بیا شروع کړه بیا په جړا چې یا صفا علی یوسف زه شکایت کوم د خپل پریشانې او د غم خپل ال الله الله طرف ته واعلم من الله ما لا تعلمون او پویګم د الله نه پاغه سبانه چې تاسو به نه پویږئ یا بنیا حرضن دغه مش اشکو بسی بس هغه غم ته ویل شي پس تفتیشو کوي تاسو د یوسف بارکه او ضرور دا غبارکه ولا تیسو من روح الله من امید کیږي د رحمت د الله نه انه لا یئس من روح الله شان داده چنن امید کیږي د رحمت د الله تعالی نه الا القوم الكافرون مگر قوم د کافرانو هغه سامانونه ټول ختم شو بیا راغله خوراک له پیسې شتنه په سبا نه واقع نو چراغ له جړلې او ډیر خفو بادشاہ ته وی چې موږ رحم وکا موږ په کور والو باندې ډیر کار خراب شوی دی دا لغه نه پنګم راوړی دا کپه دی باندې سملاو شي ان دا دغه ذکر ورته کوي فاو کلن الکیلا پس پورا را کوم لبوج وتصدق علینا او کوم باندې صدقه موکا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف دی ورته وی یوسف علی السلام ورته سوی هل علمتم تاسو ته علم شتا ما فعلتم بيوسف چې تاسو څه چل کړو د یوسف علی السلام سره واقعي رور داغه سره اذا تم جاهلون کله چې تاسو نه پوي دی دی چې دا ووري دل شکیان قالو سیوی اینک لانت یوسف آیا ته یوسف علی السلام من ابي و امي دا مې هغه ورور دی چې د مور او پلار دواړو نه مې دی قد من الله علينا په تحقیق سره احسان کړی دی الله تعالی په مونږ باندې څنګه احسان یو بالجمع بيني وبين اخي ويتاء الملك والمال یو خدای احسان دی چې زا ورور یو ځای کړو بادشاہي را کړی دا څومره مال را کړی انه من يتقي ويصبر شان دا دے چې څوک تقوا اختیار کی یعنی ځان بچ کی د پوښاونه ويصبر او صبر کی په شدت کې نو فإن الله لا يضيع اجر المحسنين پتا کی سره الله تعالی نه ځای کې اجر د احسان کوونکو قالوا تالله دی ورته قسم دی په الله تعجبا لقد آثرك الله علينا پتا کی سرا نن تازه و مونږ ته کومګه باندې نن تا الزام مونږ په مونږه باندې وان كنا لخاطئين اگر چې مونږه په معاملې ستا کې خطا کار قال لا تسريب عليكم اليوم حضرت یوسف علیہ السلام ورته وی چې الزام نشته پتا سو باندې نن ورځ په تفسیر امام مجاهد رحمت الله علیه او دغه سي زحاق وغيرها ای فرمایي چې دا د جنت هغه کمیسو کم چې ابراهيم عليه السلام تعالی ور کړو دا د جنت هغه کمیسو کم چې ابراهيم عليه السلام ته الله تعالی ور کړو او د سلسله وار یوسف علیہ الصلات والسلام تبیارا ورسی مجدد الکسانی رحمت الله علیه فرمایي تفسیر مزری کې قاضی ثنا الله پانی پتی رحمت الله علیه د مجدد دا قول نقل کړی دی وای مجدد الفسانی فرمای چې یوسف علیه الصلاۃ والسلام هر تمیز تدا خصوصیت حاصل قاضی ثنا الله سے لیکلی دی او د مجد الفسانی قول نقل کړي چې د یوسف علی السلام هر قمیص ته الله تعالی دا خصوصیت پر حاصل کړو اذهبوا بقميص هذا یو سي زما دې قمیص لرا پال کو علا وجه ابي فزوا چوي دا زما د پلار په مخ باندې یات بصیرا را بشي بینای دا برکت ثابت شي ها جی برکت ثابت شي کنه قمیص کیسو پس دا کمیس چې دا واچوي په مخ د پلار دی دا غستر کې به الله روغي برکت ثابت شي کنه نو فرمای زسل په باس کو یا بوئی چې موږ نه هم تور اس په پملا سورې جوړ کړې دا فروز را پسې نه معاف کړي واتونی بیاهلکم اجمعین لار به مروخ شي بیا راولې خپل ټول اهل لره زمون سره ټول کور راولې ولما فصلت العير ولما فصلت العير ما قبل کې قصه د یوسف علی السلام او په دې کې تتمه د واقعې د یوسف دوس یوسف علی السلام دا واقعې تتمه بس دې ځای کې ده ولما فصلت العير هر کله چې فصلت العير دا قافله جدا شو چې کومه قافله کې دی را روان وو دا غي نه را جدا شو دا کله را ورسید بس موږ خپل کلی ته ځو قافله خو په منزل به روانه و چې چا کله به را رسیدا غي به تاویدل لکه څنګه چې بس رواني کوم سوارلې چې د کم ځای نه اتي کوزي دغه څه ولما فصلت العير کله چې جدا شو قافله قال ابوهم چې کله څنګه دی را جدا شو دا کمیس لاس کړي نو یعقوب علیہ السلام کور وزره قافله د کلی نه کلی تر ادن کی یعقوب علیہ السلام دلته چغې کړې سی قال ابوهم انی لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون لا اجد ريح يوسف مممزه بوی د یوسف علیہ الصلات والسلام لولا ان تفندون کچری تاسو ما ته ولیدل نه وای غلیدلې لیوانه راته مو وایي د یوسف علی السلام بوینن ماسوسو سلوی قال پس قمیص د یوسف علی السلام صرف کلی تر اذن نشو الله یعقوب علی السلام ته داغه احساس ورکړ قالو تالله نو دی ورته وې تالله اصل کې دا تنفید چې د تفندون چې تاسو ما ملامت کوي نه ما تغلیدل نه وای دا تنفید چې ده نو د دې اسناد ضعف عقل ته دی ضعف عقل یعنی که تاسو ما ته کم عقل نه وای لفظي ترجمه ده ضعف عقل کما ته کم عقل نه وای قالو تالله نو دی ورته وې قسم دی په الله باندې انک لفی ظلالک القدیم پتا کی سرا تپ پل زړه گمراهی کې پروتي دا څه وای یوسف چرته او سلوي کال تیر شو تو تو یوسف برادي فلما انجال بشیرو پسر کله چراغ فلما انجا البشیر ور کله چراغ غزیر ورکونکې نقار نه بهر دای د پارځای جوړو کله چې راغې دغه زیره ورکون کی زیره ورکون کی راغې دا ان مزیده ده او بشیر په معنا د خوشخبری او رون کی ان جا البشیر بس راغې بشیر زیره ورکون کی ان دا مزیده ده ځکه موږ ترجمه نکوو ادا سوق يهوداو چې کوم هغه وخت په کمیس باندې د دروغ وینم لګولې و یوسف یعقوب علی السلام ورته جيبو کې ار شرم کو کمیس دی وی استنو بیا وخورو کمیس دی خروغ راوړو نو د غل نه کله کله غلطي کیږي کنه لغه نه د یو تر ګړندې انو په دې طریقه باندې حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام له یهودا را او کمیسم یهودا را وړي انو چې کله زیر ورک القاه علی وجهی چې وای چې هغه په مخ دا باندې نو پرتد بصیرا بیا شریدن کې کامل پرتد بصیرا کاملا بیا لیدن کې کامل شو دا د یوسف علیه السلام معجزه وا مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی چې دا معجزه د یوسف علیه السلام انا كنا خاطئين پتا کی سره یو مونږه پتا کار قال سوف استغفر لكم ربي قال سوف استغفر لكم ربي یو کول دا دی چې یعقوب علی السلام ویل چې د صحرا په وخت پېشمنی وخت کې بزو دعا کو پېشمنی په وخت کې استغفار کو بل قول دا دی چې د جمعې په ورځ به استغفار او دعا کو سو فاستغفر لكم ربي زرد چې تاسو د پاره به استغفار غواړم د خپل پروردگار نه انه هو الغفور الرحیم شاندار چې هغه بخون کې مهربان دی فلما دخلوا على يوسف ارکل چې دی داخل شو په یوسف علی السلام آوا الیه نو هغه ور لځای ور کټی کانه ور خار نه بهر ور لخل ځای جوړ کړو باغی کی دا ټول دی رکړو ابوین مراد حضرت یعقوب او دای اغا دغه مور میرا مور میرا نه مور میرا نه مور چې دا غینوم لیو لیا اغه مور او پلار یعقوب علی السلام دایله ځای ورکړو د خپل مور نومې راحیل راحیل دا میرا مور و وقال وی وی ادخلوا مصر داخل شي تاسو مصر ته ان شاء الله امين کجر الله تل پامن سرا ورفع بويه او چته کړه خپل مور او بلار لرا على العرش په تخت باندې فخروا له سجدا او پریوتا غته سجده کوونکی سجده د شکرې وقال یا بتی اوی وی پلارا هذا تاویل رؤیا یدا زما د خوب تعبیر دی من قبل کوم چې ما مخکې دلو قد جعلها ربي حقا دا کی سره ګرځولې دین را زما پروردگار رښتونه وقد احسن بي او ما سره احسان کړی دی اذ اخرجني اذ اخرجني وقروا له سجدا ابن کثیر وایي چې دا سجده تعظیمی و علامه ابن کثیر رحمت الله علیه سوی وای دا سجدا تعظیمی و او د آدم نه عیسی علیه الصلاۃ والسلام آدم علیه السلام نه تر عیسی علیه الصلاۃ والسلام پورې دغه تعظیمی سلسله باقاعده جائز و زموږ شریعت کې حرام ده اوس تعبدی دا او که تعظیمی دا په ټول پابندی ده زموږ شریعت کې حضرت فرمایي من بعد ان نزع الشیطان بیني وبین اخوتي پس دا دینا چې نزا پریوتا نزا واچول شیطان پمین زرونو زمونږه او مونږ کې ان ربی لطیف لما یشاء پتا کی سر ما پروردگار باریک بین دے رحم کون کې دے محبت ساتون کې چاله چوغاړي فاطر السماوات والارض فاطر السماوات والارض پیدا کون کې د اسمانونو د زمکو دي انت ولی فی الدنیا والآخرہ تزما کار تازی په دنیا او په آخرت کې توفنی مسلما مړ کې مال مسلمان مرګ راولې په صورت د کامل اسلام کې والحقنی بالصالحین او ملاو کې مونږ لر د صالحانو سره ذالک من انباء الغیب دا د غیب خبرونه نوحیه الیک چې مونږ وحی کو ستا طرف ته وما كنت لدیم نو ته په دې سره په دا وخت کې اذا اجمعوا امرهم کله چې دوی مقرر کړو خپل کار وهم یمکرون او دای تدبیر کودا تور سره پاغه وخت کې نه وی چې کله دی دا تدبیرونه کول وما اکثر الناس او وما اکثر الناس یو ندی اکثر د خلقنا وما اکثر الناس ولو حرست اگر چې ته په حیرت وکې به مؤمنین ایمان راړو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ما ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکو نه ولو حرست بمؤمنین اگر کته په غیبانه حرس کې هغه ایمان راړون کې نه دي وما تسالون علیه من اجر او که سوال کې ته دینا علی په دې قران باندې من اجر د سوجرت یمرون علیها وهم عنها معرضون چې ګرځي دی پاغه باندې او دی وهم عنها معرضون او داغه نه دی اعراض کون کی دی اصل کې وکای من آیتن دې ما قبل سر ربط ته یوسف علیہ الصلات والسلام واقعا چې کله هغه تپوس کړو هغه بیان کړ دې يهودو تپوس کړو کنه چې یوسف علیہ السلام واقعا مونږ ته بیان کړ شروع کې چرتا هغه پرون چې موږ خبرې کو یادم دي سورې یوسف نمخ هغه مطالبه و چې د یوسف علی السلام واقعیا سو هغه مونږ ته بیان نو هغه واقعیا هغه ورته بیان شو ایوی مونږ ته بیان کا هغه ورته بیان کا اوس دا الله د قدرتونو نشانه هغه ورته بیانې چې دا الله د قدرتونو نشانو کې آیا افامنو آیا دی پامن باندې دي ان د دې خبر نه تاتی هم غاشیتون چراشی دې سره عذاب سخت من عذاب الله اذا عذاب د الله نه په دنیا کې او تاتی هم بغتا او تاتی هم مسایا راشی دې باندې عذاب الا رجالا مگر سړي نوحي اليهم چې موږ با وحي کولاغي طرف ته د اهل حق مسلک دا دی اهل حق حق پرست مسلک دا دی چې څومره پیغمبران راغلي او دا انسانان او سړیو سړیو سړیو په دا پکې یو نه د حکمت هم دا تقاضا ده چې پیغمبر سړی حدیث کې دی النبی من اشراف القوم چې نبی چې دا د قوم د اشراف خلکو نه د قوم دا خلکو نه چې دا غي د شف د صد د دغه د خوالي د اشرفیت دنکوي په ټوله دنیا کې اوس خزه کچری نبی وی نو چار چا پیر به خلق تاوی نو کله چې خلق د دینه چار چا پیر تاوی نو خلق خدا ویل چې تمره خپل ده سمره خپل ده نو کله پیغمبر باره کې چری دا سی ویل شي چې هغه خزه ذاتی نو سمره لوی به د په کائنات کې د پیغمبر راغله دغه وجنا خزو کې پیغمبر په دې وجه هم نشی راتلی دویمه خبره دام ده چې تبلیغ چې دنو دا بروازه شپه کی کله د شپې 2 بجې بچاته وروډه به ضرورت براشي تبلیغ وکې نو که خزه پیغمبري دا بیا د شپې 2 بجې راوته شي د کور نه ځنه شي راوته صرف سړی راوتی شي نور خطرات خو نه ورته صرف دا وي سو بول جی بوې نو دا څه مسله او دومره مسله نه ده شابه هو هو سم دوس دیور نه کړو ستانه مال زیات خوب راغلی قسم په خدای کې سار باندې پر مسترګ پټ سار موږ نه پسو دي شوی هغه په کې شپاړ زل راوي شو ډوس وي بل خبره ده دا چې د پیغمبر کار یو خدا چې روز شپه نو د شپې بیا پیغمبر نشي راوځي چې کله قضې دغه چې بل خبره ده چې پیغمبر سره به نیکان او بدان ټول راځي نیکو خلکو سره به مواسطه بدو سره نو پلیتو خلکو سره چې کله خزه پیغمبر شي نو پلیتو خلکو سره باغ بیا څنګه شي بعض خلک حضرت مریم ته نسبت کوي چې دا پیغمبره ان هغه د وحی په وجه باندې ورته نسبت کوي چې قران وی او اوحینا پاړسمه کې څنګه دی نا قبل دی غور پسې دلیل کې راځي چې حضرت مریم چې دا نو دیتا حضرت مریم ته الله وي مونږه وحي وکړه نو دغلته دا وحي چې دا هغه وحي د نبوت نه ده بلکې دا پزړه کې چول الهمنا مونږه الهام وکړه هغه چې بیا د حضرت موسی عليه الصلاه والسلام واوحينا الى ام موسى ان القي ان ان نه نه ان القی فی الیم چې دا صندوق چې نه دا په دریاب کې واچو نو هغه ځای کې هغه ام موسی لیکن هغه ته الهام ویل شي هغه وحی نشي کېږي نو دا د خلکو چې کوم اعتراض دی یا پلی او استدلال کوي نو غلط کوي دي نو فرمایي چې وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم چې موږ وحي کړی هغه طرف ته من اهل القرى د کلو والونه افلم يسيروا في الارض آيا پس نه ګرځي پس مکه کې فينظروا چې وګوري دی کیف کان عاقبت الذين من قبلهم چې څنګه انجام دا خلق کوم چې مکه دې دینو ولدار الاخرته خير او خامخا کور د اخرت چې دغه بهتر دی للذین د پاره دا کسانو دا حتی ابتدائیه هم کی دیشی او غایه هم کی دیشی حتی ابتدائیه هم کی دیشی غایه هم کی دیشی دوارا کی دیشی که ابتدائیه بی نمانه بیسوی چه اول مو ووریدل اوس مخ کې وورید اول چې سو غفم ټول وورید اوس مخ کې وورید چې پیغمبران چې نا امید شول او کچره غایوی نو معنی به سوي چې هغه پیغمبرانو دي ته تبلیغ کولو کولو حتا کې نا امید شو حتا کې نا امید شو ظن او ګمان وکړو انهم قد کذبوا چې په تحقیق سره زمون کو تکذیب کیږي دروژن کین داخله د پار د عقل والو فی قصصهم دا اهم چې دې ده کې ده هم دې ضمیر کې دوه احتمال دي یو دا چې دې مرجع هغه نږدې پیغمبران دغه مو چې ذکر وشي دیم دا چې یوسف او داورونه دینه مراد ولقد کان فی قصصهم په تحقیق سره په واقعیت دی یوسف علی السلام او درونو د دکی یا په واقعیت دی نږدې تیر شوی پیغمبرانو کې عبرت نه عبرت ته لولی الالباب د عقل والو د پاره ما کان حدیثا یفترا نشته داس یو کلام ما کان حدیثا نه قرآن داس کلام یفترا چې دا د ځان نه جوړ کړی شي ولیکن تصدیق الذی بین یدی لیکن دا تصدیق دا کتاب د کوم چې مخکې دی نو وتفصيل كل شيء تفصيل دار یو سیز دے وعلى كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون دا هدایت او رحمت تر پاره دا قوم چې ایمان راړي